قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه تاسو خدمت کې ما مانو بلکې مصنف رحمه الله مسله ذکر کړې و او ما فقیر په خپل الفاظو کې دغه تشریح کړی و یاد نه الکه صادر نو ورته واچوي دا زید او عمر دې دواړو به تور شرکت درې کورونه واخیستل دا یو کور ده دا زید او عمر دواړو په شریک واخیست څو غزه ده سل دا لاندې کور نه راخستل بس دې چا ده دا څه شو دا کور چې دا دا پاس کور دی نه ده اخیستل زید او عمر دا لاندې کور نه ده دا چې کوم دا لکه واخستلو په شریک باندې نو په دې کې هم شرکت راغی په دې کې هم دا هم سلګز او دا لاندې کور هم به تور مثال سلګز دغه کور واخست پاس هم لاندې هم او پاس هم سلګز لاندې هم سره سلګز ټول مجموعي غزونه څو شو څلور سو څو څلور سو دا شای چې دا شرح وګورنو سي تدریس و معلومیږي دې ټول څه څلور سوه ځکه سل ګزه دغه ده سل ګزه لاندې دوه سوه او دوه سوه ده څه شموله اوس خو د امام محمد رحم الله په مذهب باندې خبره اسانه قیمت کې مساوي ګز په ګزه تقسیمه و دوه سوه یو تور که دوه سوه ها بل او که سلک پکې زیادت مثال په تر یو نیم سلیو تور که او سل بل ته ورکړه یا دوه سوه درې سوه یې ورته ورکړه سل بل ته ورکړه چل پې ورکړه خبره اسانه ده د امام ابو یوسف رحم الله په مذهب هم هلکه خبره چې کوم ده صحیح ده هغه دا چې هغه وایي ګس په ګس چې قیامت ته د کار ځان نه خو ګس په ګس دی خاصه نه خبره یاد نه څه خبره او د امام رحمه الله په مذهب باندې هغه دا ده چې کوم پاس بولډینګ ده هغه به مساوي د لاندې بلډینګ سره نه ګرځي ګس په ګس باندې لاندې بلډینګ به د هغه د چند وي سبوي د چند په تور مثال دا سل غزه ده سل غزه چې د علم په مقابل کې واخلو نو علم ولري په مقابل کې 200 وکړي هم خبر پیږي دا چې لکه لاندې دا دا سل غزه دا د علم په مقابل کې جواب خصو وي 200 غزه څه شموله نو بقا دا چې علم 200 غزه دا څه سل په دې پوښتنه ها اوس واو دا هغه کور ده چې علم وشتا او صفل نشته دا هم زید ته ورکړو اوس عمر ته عمر ته په دغه کور کې چې د اصل غزه د دالان دی په دې کور کې با عمر ته تین تیس ایک بٹا تین ورکو تین تیس ایک بٹا تین سکس مولا صحیح سوالا دې کې څو پاتې شول په دې کې 33 1 بټه 3 پاتې شول بیا به دا ځای ته ورپریدو د دې په مقابل کې دا فاس علم نه ده هغه ته به امر ته 33 1 بټه 3 ور څه څه دي د دا تین تیس دا غي تین تیس په مقابل کې 1 بټه 3 دا غي 1 بټه 3 په مقابل کې البته دا شپږ شپېته 2 بټه 3 د تین تیس ځکه دا یو ګز دا سودا وکړه په دې پوه شوم بیا دا تقسیم وشه کولای شو اوس دا ځای ته مکمل ورسېد دا پاس کور ځای ته مکمل ورسېدلو او امر ته تین تیس ګز ایک بټه تین ورسید او تین تیس گز ایک بټه تین ورسید خو دا لاندې تین تیس گز گزا ایک بټه تین دس دا لکه شپک شپیت گزا دو بټه څه چوي خوشی مسئله ده یار سره ها دا تقسیم خو اوس اوس دا دوم دا لاندې کوم کور چې لاندې کور مو کتل په دې کې څو اګه دي سل ښا اوس راشي په دې کې به شپږ شپېته دوه بټه تین چاته ورکو زید له او عمل ته به څور پرېدو شپږ شپېته خو پکې پاتې وکړ شپږ شپېته دوه بټه ها تین ورک صحیح سموله څه شي په ور باندې دا شپږ شپېته د شپږ شپېته په مقابل کې شو یا د سمستر په دې کې څو پاتې شول تین تیس ایک بساتین په دې کې څو پاتې دا ول تقسیم شپږ شپې ته پاتې وو نو دا به مونږ دا تین تیس ایک بساتین به بیا چاته ورکو زید لا هغه کې چې شپږ شپې دوه بساتین پاتې به عمر ته ورکو نو دا ایل وسره دې سیفله دا د زید او دا ایل وسره دې سیفله د عمر څه شي په خبره یا زه څه کوم هلکه ور شری وای که پیره دغه سویل وای خو خبر خدا څنګه موږ د ایمان صاحب تقسیم دا شان ته موږ ځکه دوه تفصیل کوو ته تیار ته نه تیار الحمدلله ماشاءالله بارک الله تاسو ډیر ښه طالبان یې پوه شو هر باندې د دوه کاله مخکې دوم ځل بیا دا سبق ما باندې طالبان وایي خدای شان یو خو چلو ته به ما نقصان به تفصیل به مې ډیر کړی بیا دا نه څه ماشي مسله ده خلاص تاسو سلانه ولا ګوري الکه نه شي ځل بیا تکرارو په تفسیر قول ابي حنیفه تفسیر د قول امام ابو حنیفه رحمه الله په مسله کتاب دار ايو جعل چې او بغرزول شي بمقابله 100 ذراع ومقابله د سلو غزونو کې من العلم المجرد ولی لأن العلو مثل نسب صفل دا په مثل د نسب د صفل باندې ده ځکه زراعه من الصفل دا په مقابل څه کې ده زراعین نو د د د پاس بدوي او لاندې بس یو یو الکه نسب د دوی کنه خوش مثلا لأن العلو مثل دا په مثل د نسب الکه وا د چې نسب وي هغه دوه مشته کې څو بورډ نه جوړ شي دوه به جوړ شي وایي دا نسب ته یو مثال په تور دې سره بل نسب یو زه بورډ نه جوړ دي الفاظ مطلب وشوي لأن العلم مثل نسب صفل فثلاث وثلاثون وثلث من الصفل فصدر ديرش او 1 بټه 3 د صفل نه الذي هغه صفل چې په بیت سګنه کامل کړه سته و ستون و سلسا من العلو د هغه مقابل کې جوړي خو شي مسله باندې خو دلته شپږ دې هغه د څو دي 3 پیس 1 بټه چې ها صورتن دي معنی څه دي جزاكم الله او علم الصوره لو مالا ضرر طريق وصلت له سياسه دو بټه على كتين په دې ورسې دی ګلاب ومعه خو سره د دې الکوای صفر 33 معه سره د چا د دې صفر 33 وثلث ذراع من العلو هغه علو دغه علو نه دغه علو چې کوم د صفر په سر باندې ولاړ او مشترک دواړه اخیستل څه مشکل نه فبلغت ورسید تقدیرا فبلغت ورسید څه پاس تنتس لاندې تین دا تقدیرا ورسید 100 ذراع سلو سلو په کوم سل چې مقابله دی علم هغه په مقابل کې دا برابر نو یو تقسیم ماشاءالله وش لالا دې مات سابعه من العلم دا دا کوم چې تین تیس بره دی تین تیس لاندې دی دا برابر څه د سلو غزو من العلم المجرد هغه علم خالی چې لاندې سپل کې الک اشراکت نو څه خالص د علم کې اشراکت خوش مس دا خو دا تقسیم خو وسه فکرمولا اوس دا دا لاندې صفه مشترک پاتې ده تاسو څه پې کنه پې او په دې کې څو څو پاتې وو په دې علم کې چې د صفه سره شپږ شپې ته او په دې کې څو پاتې وو شپږ شپې ته څه پاتې وو شپږ شپېته نو په دې کې شپږ شپېته دام سفل او دام سفل ده نو ګز د ګز په مقابل کې پوښ مسله په دې کې څو زیات شول په دې سفل کې تین کې دلته څو ولا کړه شپږ شپېته دا تین کې بل شپږ شپېته په مقابل ده کلام علوان پوښ مسله ده لکه نو رسېږي خو دا شپږ شپېته د چا په مقابل کې سول د تین پیس نه برابر سول خو شو مثلا باندې الله مشرک کما ذکرنا الکه څه پوه شو اه میرا مشي ګوري په تفسیر قول ابي يوسف او د امام ابي يوسف رحم الله د قول تفسیر دا اثر دی ايو جل بأزاء 50 ذراع من البيت الكامل ومقابل د 500 غزون کې د بیت کامل نه 100 ذراع من السفل المجرد اي جاله به آزاد ګوره دلته څو ګرځې دي پنځو ستدي نه ونیس پنځو ستدي نه ونیس دې ته مکمل الک کړه وا ختم نشي کوی زیتا دا صفه موږ مکمل ورکو او عمر ته پنځو ستدي نه ورکو پنځو او پنځو ست پنځو جمع کې څو بشي الف وختو پریک نه پری یا سم سره حاله او پرې کې څو پاتې شول صحيح صلاة أو مئة جرام من العلو لها مجرد وش مثلا لأن السفل والعلو عند أبي عنده لا سفل لاندې او علو دت مذهب باندې برابر په 50 درهم نه بیت الکامل په منزله 100 درهم ځکه 50 نه بیت الکامل خو 50 بر 50 لاندې سر شو کنه د دې تعالی کسوري سل دي دا هغه مو څو پکې پاتې دي سل پکې پاتې دي هغه دغه په مقابل کې آسان فنشو برابر منها صفر و خمسون من علم ده پوش ملیا قال اوس خبرت بل تقسیم خو لك قاسمان ولا اوک ها ترګو حاله دغه نه بعد یو ویل چې مړه لکه تقسیم سینه د سوې ما ته پر حصہ نه درسېدلې زما ته حصہ بل په مقابل کې هغه منکر ده نو څه دا مدعی چې کوم ده دغه قاسمان شاهدان ګرځولې شي او کنه شي ګرځولې پرې کې اختلاف ده تاسو ته واو په اذا اختلاف المتقاسمون کې چې اختلاف راغی د طالبانو د تقسیم اے یو متقاسم یو قاسم یو متقاسم بل څه قاسم متقاسم دا بل طالب التقسیم طالب تقسیم هدايه مولاه قول ابي حنيفه قول ابي حنيفه دا قول حضرت امام ابو حنیفه او ابو و ابي يوسف دا قول امام ابي يوسف رحمه الله عنه قال محمد لا تقبل او قول ابو يوسف اولا امام ابو يوسف اول قول دا چې شاهدي به د قاسمانو قبلي نو بیا رجوع کړي قول امام ابو حنیفه رحمه الله وي یې کنه وي کتاب کې نشته ها اهل کرنا چاہیے بتا آیا و به قال الشافعي او د امام محمد رحم الله په قول باندې امام شافعي هم قول کړی وذكر الخصاب قول محمد عن قولهما في خصاب مولانا قول امام محمد ذکر کړی د قول امام ابو يوسف او امام ابو حنیفه ها وقاسم القاضي وغيرهما سوا کدا قاسمان قاضي ولا مقرر وي او که غیر قاضي دغه اختلاف په کې امام سبحانه شاعري قبول امام محمد سبحانه شاعري قبول نه رحمه الله د محمد بن امام محمد بن مراد الله انهما دا قاسمان چې دي شهدا على فعل انفسهما د دوالو شاهدي ورکه په فعل د خپل ځان باندې د خپل ځان سره باندې شاهدي ورکول کور کې قبول ده او کې خو یو چاو منل شهیدی خدای ورکی خو که چا ومن الله یا درس فلا تقبل شهیدی قبلی گنا ولی ځکه دې چې دا لکه شهیدی ورکی د څه شهیدی ورکی چې مونږ ولا تقسیم کړای دا ته ولا کړ دا شهیدی په خپل فیل ده کنه او شهیدی په خپل فیل دا قابل اتباع نه اکمن علی تعیب قابلی به فیل غیری یو چا ویل زما غلام علی آزاد وی چې دراتلون کې لکه شب جمعې فرض باندې ټول طالبان یک روزه ولګي څه ولګي چې تم نه ځان خوشاله څه سره نه چپ ټول څه ولګي یک روزه ولګي یاد نه پښتون پرې اوس طالبان رااله لکه غلام راغی چې چې طالبانو خو یک روزه ولګول زه آزاد یم کنه کور ته لاړ شم کنه مثال په تور زور تم راول شهیدان راول ټول تبلیغیان راشي چې موږ شک روزه لګولې د تبلیغان شهیدی قابل قبول نه نه ځکه دا شهیدی په خپل فعل ورکی چې موږ تللی ولا کې روزه لګولې جمعهتون تعالی کوي تکرونه خلق ته کړی او غتن خلق ته وخوراول یا د نسره ګورو یا ته تولعل قائد قعبدي څوک معلق کی الک آزادول د خپل غلام به فعل غیری په فعل بل چا باندې فشهد شاهدی ورکړه ذالک الغیر دو غیر علی فعل په فعل باندې غلام آزاد نه ګرځي لا یقبل نه مقبول قول ولهما او فالشيخين المكرمين رحمهم الله انهما شهدا على فعل غيرهما سندا يرى امام صاحب مصور لارشي حیران بشي امام سوي هلکه دې په خپل فعل شاعري نه ور کوي دا قاسمان شاعري په لور کې چې مونږ تقسیم وکړو او تقسیم نه بعد هر یو په خپل حصے باندې قبضه وکړله هر یو خپل حصہ ورسېدله او دا استفاء او قبضه د فعل قاسمانو کې د متقاسمانو شامت اوس ناری نه پوښي ولهم انهما شهد على فعل غيرهما وهو الاستيفاء وصول ده والقبض لا على انفسهما دا قاسمان شاهدی په فعل خپل ځان باندې ورکی ولی انا فعلهما تمیز فعل دوړ خو جداواله ده ولا حاجه الا الشهاده عليه دې ته سره حاجت ستنه ولی ځکه یې دې تمیز نه څوک منکر دي چې دې شاهدي ورکړي تمیز د خټول خو طرفین لکه متقاسمین هغه فریقین چې دوه موږ تقسیم کړی ها د شاهدي ته ضرورت شاهدي خو باغل انکار وي هل انکار نه شاهدي څه او یاد ده چې دا تمیز کې صلاحیت د دې نستا لکه وای چې مشهود به واقعي ځکه مشهود به هغه شی واقعي چې هغه لازم وي څنګه سوي لازم یا لکه په طرفین باندې دلته چې قاسمانو تقسیم وکړو د تقسیم د قاسمانو دا په طرفین لازم نه ده که قبل قبض ونه رجوع که چې موږ دا تقسیم نه منو لکه دا رجوع صحیح ده البته دوی ته به اجرت ورکړي دوی ته به ورکړي اجرت ورکړي خو لکه دا تقسیم په دوه نافذ نه ده نو به شاهدی ته ضرورت دې شاهدي الګ یو نقطه واوري دې چې الګ شاهدي په دې تمیز باندې صرف هر کې اخو منکر یې له پیسې ورکی کاله د تقسیم نه ویم لا ها کلام دې شاهدي څه کې لکه په خپل فعل باندې اې کده په ها نه استاد الرحمن استاد الرحمن سوچ وغير خدای سهل دی او لانه یا دا تمیز لا يصلح مشهودا به فدې تمیز کې صلاحیت لري چې دا مشهود به واقعي لبانو غیر الحاسب دا تقسیم دا لازمیږي بالقبض والاستفاء فقبض او په استفاء او حفل الغير او قبض استفاء فعل تعالی غیر تاسو په شی مثلا باندې فعل الغير فعل غیر نه فعل غیر د شاهد تقاسمان الک فعل د متقاسمان فعل یېږي کنه فویږي شاهزاده محمد استاد فزه خو دې ډېر سپینه سواله خدا فتقبل الشهاده عليه لقبلونه مثل کې شاهدي عليه لك بدي خمسه په استصابه يا رسول الله وقال الطحاوي امام طحاوي فرمای اذا هغه نه لغوني تفصیل لپاره چې دوی ته تقسیم په مزدوري کړی دا او په مفته کې کړی که په مفته کړی بیا شاهدی قبول ده او که پیسو یې کړی بیا شاهدی قبول ده ځکه دی شاهدی ډېری پاره وایي چې روپی را لراي دې کې لکه تهمت سره تهمت وقالو تهوی اذا قسما باجر صدیق قاسمانو تقسیم کړو په مزدوری باندې لا تقبل شهادت بالاجماع واليه مال بعض المشايخ ولانهما لا قاسمان يدعيان في دعوه ايفاء عمل د ورسولو د یو عمل د رسولو د یو عمل واستجر عليه چې دې مزدوران کړی شوی وو عليه پر عمل باندې ګواکې د عمل موږ ور رسولو ته موږ پیسې راک فکان شهادت صورتا دا صورتا شهادت او مانا دعوت او قاعده دا ده چې شهادت المدعي ليس بمعتبر شهادت المدعي ليس بمعتبر د دا لکه شهادت ته صورتن او دعوه ده ٹھیک سلا او دا مدعی شهادت قابل اتباع ما ما تل نو تا شاید سرت او ویل ما شاید زما وراره د مولانا کو تا شاعری تا باب ته تبلیغ نو ذکر اقربا او شاعری لنفس نه د سید ضرر سید دا تا د بر لنفس نه شاعری کو سره قبول نه الله څنګه وکړو یا دا فقال شهادة سورة إذا شهية سورة أو دعوة معنى سبحان الله څه دعوة چې پیسې را لراکې په تاسو ما پیسې ځلې او وخت دي آه، العمل آه، لاتفاق الخصوم آه، على ايفائهما پر فرکول پر رسول د قاسمان العمل عمل المستاجره هغه عمل چې دی غیر فعال لکه مزدور نیول کړی شو عليه المستاجر عليه قد عليه من عمل تراجع الذي استجر عليه ده غير اسم مفعول او دې باندې چې اسلام د غیر باندې موصول سره دی چلو خمسه سره سوال وکم چلو مزدور درک هلکه پاله هی کې زمير چا تراجع او دغه کوي څومره ډیر زموږ خړلې ها نه نه خپل تامر کی چاته نه دراځي د الف لام متراجه دا دراځي شاوس د الف نه صحیح بات کیا الف لام تر د الف لام موصولی دي قانون دار چې الف لام موصولی په الکه په چې په اسم فاعل اسم مفعول داخل شي انا په اسم فاعل کې الف د فعل تعویل یا په ماضی کې یا په مضارع معلومه سره په اسم مفعول کې تعویل پس کېږي ماضی او مضارع په مجهول سره او په سله کې خامخا ضمیر چې راځي چاته موصول همدا ضمیر چاته راځي موصول ته الف لام نه اغیز کته الف لام ته ضمیر نه راځي مونږ الف لام موصولی الف لام موصولی هغه اسم وي هغه اسم دی ارجاع ضمیر صحیح ده مکتوب فيه کنه فيه خلاص دي هاي تاسو خاصه شي وهو تمييز وهو د عمل چې کوم ده التمييز تمييز ده وان او الف لام هغه هم عبارت عمل نه ده الف لام عبارت څه نه ده عمل خلاص جامع شروع شوله وهو د عمل تمييز ده وانما الاختلاف في الاستفاء اختلاف کو چې راغله د شرکاو فوصول خپل حق راغله په قبضه یو ما قبض کړی ما مر استاد بل وای ما قبض نه کړی فلسفه التهمه د تهمت شاهدان له اوچت شو تهمت هغه باندې نشته څه پرې شي خیو یو سری تقسیم کړی یو ایک آدمی ہے اس نے تقسیم کیا او دوی اختلاف راغی دا یو شاهدی ورکول شي کنه لکه زی نشته شاهدی ما ولو شاهد خاص من واحد لا تقبل شاهدی به نشي قبول ولا نشاط الخط غیر مقبول شهادت یو فرد غیر مقبول خاص کر پاره سې چې هغه کې الزام شي بلکې او په دې کې الزام على الغير ولو امر القاضي امينه د قاضي نګرا هغه د منشي ده سیکرټري ده یو وخت ته سیکرټري وایي ته ته سیکرټري زمونږ هغه ته فرمایل چې دا سره په اخر کې لري ورنه ګرځي اجو اجو خبرې مې کوله الله په خبر ډېر رحمتونه نه دي چې دا نو اته په اخر کې دینه وکړه ته دا ډېر خطرناک یا نه ته سیکرټری چې کوم ده دې ته ویل چې دا مال یو سا دا پلاني سړی ته ورک ویږي کنه پوهیږي پلاني له ورک اوس دې نه بعد مسله دا جوړه شو حکم فلان چې هغه قاضي ساتل قاضي ته مال هغه مال اون رسیدل یما خو سیکرټری ته ورک کړ سکرټری چې راغی چې ما ور کړی ما ور سره سولې نور زنه پوهه اوس د سکرټری دا قول چې ما رسولې د دې دوه فائدې دي بظاهر چې د سکرټری کومه اراده یو دای د زمان خلاصېدل او بل د دې چا چې مال د مالک مال بیا مطالبه د مال نه کول د کمال ورته څه ده رسیدل نو موږ وایو چې د سکرټري خبره دومره اثر لري چې په دې زمان لازم نشته په دې زمان نو چې قاضي ته چې تا د رسول اوس تعالی راک ځکه هغه هیڅ خبره د قاضي دل ورکړی ده قاضي دل ورکړی کنه ورکړ دا خبره قاضي ته ثابت غیر ثابت ثابت قاضي ولا ور کړی او دې ته هم امين نو معلومه کې د خیانت نه کړی کېږي چې هغه څه چل سوی ها البته چونکه اوس قاضي دې بل سړی ته څه نشي ویل چې نه تاسو ته درې وای جماعت نه درې ځکه دلته قاضي سره نور څه نشته خاري اقرار ده چې د امين اقرار د امين دا الک حجت الدافعه دا حجت ملزمه نه ده سموي حجت الدافعه چې ځان دفاع وکړ د زمان نصف لازم البته د په بل چا باندې هم الزام نه لري چې اوس په لکه د رجل ثاني نه رجل ثاني چې هغه مطالبه به د مال نه کېږي او تر څه کوي حاجی ورته نور پیسې ورکړي هیڅ ولا